د پکتیکا ولایت په نکه ولسوالۍ کې ګډ دښمن په څلورو کلیو چاپه کې دروند وحشت ترسره کړی. د بلخ ولایت په چمتال کې یوویشت تنه پولیس او اربکیان تسلیم شول. د جوزجان ولایت په فیض آباد کې یوه پوسته فتحه، څلور ټانګونه تخریب، دوولس ګوډاګیان مړه او ژوبل شول. د غزني ولایت په واغظ کې ګډ دښمن په مدرسه چاپه کې وحشنه چپه ترسره کړه. د وحشي دښمن په دغه چپه کې د نکې ولسوالۍ د بازار څلوېښت دوکانونه نړول شوي، په صدک کلي کې د حاجي فلاح په نوم د یو کلیوال کور په بمونو الوزول شوی او د ده په شمول دوه تنه په کې په شهادت رسول شوي دي. همداراز په یو بل کلي کې هم د ډاکټر زکیم په ګډون درې تنه کلیوال په شهادت رسولي او پنځه تنه نور یې د بندیانو په توګه له ځانه سره وړي دي. له جوزجان څخه په ترلاسه شویو خبرونو کې راغلي چې تېره شپه اووه بجې د اسلامي امارت مجاهدینو د بلخ جوزجان لوی لارې په اوږدو کې د پولیسو او اربکیانو په دوو پوستو بریدونه ترسره کړل. د برید په ترڅ کې یوه پوسته په یوه مخیز ډول فتحه، څلور ټانګونه تخریب او د ګوډاګي قومندان په ګډون څلور تنه مزدور پولیس مړه اته تنه پولیس او اربکیان ژوبل شول چې یو میل کلاشینکوف یې هم مجاهدینو ته په لاس ورغلی دی. د غزني ولایت واغظ مفتوحه ولسوالۍ اړوند سربلند کلا کې د مولوي موسی خان په مدرسه وحشیانه چاپه ووهل شوه. د بشر دښمنو ځواکونو په دغه چاپه کې چې د څرخکو په مټ ترسره شوې، د یادې مدرسې اووه تنه زده کوونکي طالبان په شهادت رسول شوي دي. د بادغیس ولایت د جوند ولسوالۍ اړوند غرمې په سیمه کې بیګا شپه یوولس بجې مجاهدینو د مزدور دښمن په پوسته وسله وال برید ترسره کړ. بریدونه چې پکې سپکې او درنې وسلې کارول شوې، درې ساعتونه یې دوام وکړ. د برید په پایله کې یو تن مزدور عسکر ځای پر ځای قتل او دوه تنه یې نادرکه شوي دي. همداراز په سیمه کې د مزدور دښمن په پلي کومکي عسکرو د ماین په مټ چاودنه ترسره شوې چې په پایله کې یو تن اجیر عسکر ځای پر ځای ووژل شو. د هلمند ولایت د مارجې ولسوالۍ اړوند د تریخ ناور په سیمه کې د سیمیټي په سیمه کې بیګا شپه اوه نیمې بجې د کمین په ترڅ کې د مزدورې اردو په پلې ګزمه وسله وال برید ترسره شو. د برید په پایله کې څلور تنه مزدور عسکرو ته مرګ ژوبله واوښته. همداراز د یاد ولایت د نادعلي ولسوالۍ اړوند د هزاره ګانو د پارچاوې په سیمه کې بېګا ماښام اته بجې په مزدورو پولیسو د لیزري وسلو په مټ برید ترسره شو چې پکې درې تنه مزدور پولیسو ته مرګ ژوبله واوښته. همداراز په ناوه کې یو مزدور اربکی وویشتل شو. د کندهار ولایت د خاکریز ولسوالۍ اړوند د سیاسنګ درې په سیمه کې پرون مازیګر د مزدور عسکرو پر شوبله د خښ کړای شوي ماین په مټ چاودنه ترسره شوه. د چاودنې له امله شوبله ویجاړه او پکې سپاره مزدور عسکرو ته مرګ ژوبله واوښته. همداراز پرون غرمه د یادې ولسوالۍ اړوند د سلامۍ د پوستې دوه تنه مزدور عسکر د ماین په چاودنه کې ځای پر ځای ووژل شول. یو بل خبر وايي چې د یاد ولایت د شاه ولي کوټ ولسوالۍ اړوند د زنګیتان په سیمه کې پرون مازیګر له مزدور عسکرو ډک رینجر موټر د خښ کړای شوي مین په مټ والوځول شو. د چاودنې له امله رینجر ویجاړ او پکې سپاره ټول مزدور عسکر ځای پر ځای ووژل شول. یو بل خبر زیاتوي چې د ارغسان ولسوالۍ اړوند د بقلزو کلي په سیمه کې دوه تنه مزدور عسکر چې له پوستې څخه د کور پر لوري روان وو د مجاهدینو د کمین په برید کې ځای پر ځای ووژل شول. د زابل ولایت د شاجوی ولسوالۍ اړوند د چینو په سیمه کې د سرې کلا کلي کې بېګا ماخوستن اته بجې د مزدور اربکیانو په رینجر موټر د کمین په ترڅ کې وسلوال برید ترسره شو. د برید په پایله کې یو تن مزدور اربکی ځای پر ځای قتل، رینجر یې تخریب او یو کلاشینکوپ او یو نارنجکې ولجه شول. مجاهدینو ته لله الحمد هیڅ نوع زیان نه دی اوښتی. د یاد ولایت د مرکز قلات اړوند د خوازو په سیمه کې پرون مازیګر شپږ بجې له مزدور دښمن سره جګړه ونښته، خو دښمن ته د وراوښتې مرګ ژوبلې په اړه کره معلومات نه دي ترلاسه شوي. همداراز د هزارتک په سیمه کې د مزدور دښمن یوه شوبله ویجاړه او پکې سپاره مزدور عسکرو ته مرګ ژوبله اوښتې. د یو بل خبر له مخې د مرکز قلات اړوند د ملادین په سیمه کې یو تن مزدور عسکر د وسله وال برید په ترڅ کې وویشتل شو او ځای پر ځای قتل یو کلاشینکوپ یې ولجه شو. په پېښه کې یو تن مجاهد هم زخمي شوی. د فراه ولایت له مرکز نه په رارسېدلي خبر کې ویل شوي چې بېګا ماخوستن نهه بجې د فراه ولایت د مرکز فراه ښار اړوند د کرجي په سیمه کې د غلچکي برید په ترڅ کې د لومړۍ حوزې آمر مشهور او ظالم قومندان اختر محمد له خپلو دوو ساتونکو سره ځای پر ځای ووژل شول. همداراز د دښمن یوه توپنچه او کلاشینکوف د مجاهدینو لاسته ورغلی. له پېښې وروسته مجاهدین روغ رمټ تر خپلو مرکزونو پورې راورسېدل. د میدان وردګ ولایت چک ولسوالۍ اړوند بکسمند سیمې ته څېرمه حسین کلا کې د مزدور دښمن کمانډویانو د عامو خلکو په کورونو چاپه ووهله. دوی د یاد وحشت پر مهال د کلیوالو کورونه په بمونو الوزولي، د تلاشۍ په پلمه یې د خلکو کورونه پلټلي، قیمتي اجناس یې ترې لوټ کړي، او کلیوال یې وهلي او ځورولي دي. همداراز یې د تلو پر مهال څلور تنه عام کلیوال د بندیانو په توګه له ځانه سره وړي دي. د یاد ولایت د سیدآباد ولسوالۍ اړوند سیمه کې د ګوډاګیانو په ټانګ راکټي برید وشو. د راپورونو له مخې دغه برید کې ټانګ ویجاړ شوی او پکې سپرو عسکرو ته مرګ ژوبله اوښتې چې لا تر دې دمه د شمېر په اړه کره معلومات نه دي ترلاسه شوي. د پروان ولایت د بګرام ولسوالۍ اړوند سیغانې سیمه کې د اسلامي امارت مجاهدینو لخوا د ګوډاګۍ ادارې د جاسوسي شبکې په یو کارمند چریکي برید وشو. د برید په ترڅ کې د ملک آصف په نوم دغه وحشي او ظالم مامور وویشتل شو او ځای پر ځای ووژل شو. د کاپیسا ولایت تګاب ولسوالۍ اړوند پاچا صاحب ورسک سیمه کې په مزدور عسکرو د ليزري وسلو په مټ بريد تر سره شو. د مجاهدينو له خوا تر سره شوي دغه بريد کې دوه تنه مزدور پوليس ځای پر ځای وژل شوي او د نور زيان په اړه يې کره معلومات نه دي تر لاسه شوي. د جلال اباد ښار ته څيرمه حلقوي سړک ته نزدې زيتون باغ سيمه کې د مزدور پوليسو په رينجر د مجاهدينو له لوري د ماين چاودنه تر سره شوه. د معلومات له مخې دغه چاودنه کې د مزدور دښمن رينجر ويجاړ، درې تنه مزدور پولیس قتل او د نور زیان په اړه یې کره معلومات نه دي ترلاسه شوي. وروستی خبر دا چې د کابل ولایت قره باغ ولسوالۍ اړوند د کابل بګرام پر عمومي سړک د مزدورو پولیسو په رینجر د کمین برید ترسره شو چې له امله یې د دښمن رینجر تخریب شوی او د افرادو مرګ ژوبلې په اړه یې کره معلومات نه دي ترلاسه شوي. د خبرونو پای. د بشري حقونو د څار ادارې هیومن رایټس واچ د دوه زره پنځلسم میلادي کال د مارچ په میاشت کې په افغانستان کې د جنګي جرایمو او لویو جنایتکارانو په اړه یو مفصل راپور نشر کړ چې په هغه کې یې د امریکا له حمایت څخه برخمن د کابل د ګوډاګي رژیم اته تنه چارواکي د سترو جنګي جنایتکارانو په حیث معرفي کړي وو په دې مفصل او مستند راپور کې د هغه مهال څو مطرح چارواکې لکه د ملي امنیت رئیس اسدالله خالد، د بلخ والي عطا محمد نور، د کندهار امنیه قومندان جنرال عبدالرازق، په پکتیکا کې د محلي پولیسو مشر عزیزالله کاروان، په کندوز کې د اربکیانو مشر میرعالم، په اروزګان کې د اربکیانو مشر عبدالحکیم شجاعي او څو تنه نور پوځي او استخباراتي چارواکي د لویو جنګي مجرمینو په حیث معرفي شوي وو. دغه راپور چې د ګڼ شمېر ځورول شویو کسانو سره د مرکو پر اساس ترتیب شوی و، له هغو مظالمو یې پرده پورته کوله چې یادو شویو قاتلانو پر افغان ولس ترسره کړي وو، خو امریکايي چارواکو او رسنیو ورباندې پرده غوړولې وه. څرنګه چې دا راپور د یوې نړیوالې ادارې له خوا ترتیب شوی و، تمه کېده چې امریکايي چارواکي او د بشر د حقوقو نور مدعیان به ورته توجه وکړي او د یادو جنګي مجرمینو په اړه به اقدام وکړي، خو امریکايي اشغالګرو د پخوا په شان د دې جنایتکارانو ملاتړ ته دوام ورکړ. او د هغوی په هر اړخیز مالي، پوځي او سیاسي ملاتړ سره یې د نورو جرایمو او مظالمو فرصت هم ورته مهیا کړ، خو د افغانستان د اسلامي امارت مجاهدین چې همیشه یې د خپل ځوریدلي ملت د مظلومیت غږ اوریدلی او د ظالم له لاسه د مظلوم د ګریوان په خلاصولو کې یې له هیڅ نوعه هڅو دریغ نه دی کړی، یو ځل بیا یې له مظلوم ولس سره خپله خواخوږي ثابته کړه. او د پخوا په شان یې په ظالمو جګړه مارانو د عدالت تطبیق ته دوام ورکړ. په تیرو څو کلونو کې له یادو جنګي مجرمینو سره د اسلامي امارت او امریکایي چارواکو تعامل ته که دقیق نظر وکړو نو رامعلومه به شي چې اسلامي امارت د مظلوم افغان ولس اړخ نیولی او په دغو ظالمانو یې عدالت تطبیق کړی دی. اما بالمقابل امریکایي اشغالګرو چې د بشر د حقوقو د ساتنې شعارونه هم بدرګه کوي د لوړو یادو شویو جنګي جنایتکارانو ملاتړ ته یې دوام ورکړی او په هر اړخیز سیاسي او پوځي ملاتړ سره یې هغوی پرله پسې تقویه کړي دي د یادو جنګي جنایتکارانو له جملې د مجاهدینو لخوا پر اسدالله خالد برید وشو چې نوموړی پکې سخت ټپي شو خو امریکایانو په ډیره عجله د هغه مرستې ته ور ودانګل. نه یوازې یې نوموړی د بګرام پوځي اډې او بیا امریکا ته د علاج لپاره انتقال کړ، بلکې د هغه وخت امریکایي ولسمشر بارک اوباما یې شخصاً عیادت هم وکړ. د نورو جنګي مجرمینو له جملې یوازې په سږ کال کې د اسلامي امارت مجاهدینو دوه ستر قاتلان عزیز الله کاروان او جنرال عبدالرازق د خپلو اعمالو په سزا رسولي او له منځه یې وړي دي. عبدالحکیم شجاعي چې د سلګونو بې ګناه وګړو قاتل دی، تازه په تازه د مجاهدینو تر برید لاندې راغلی. ډېر جګړه ماران یې وژل شوي دي. دغه ستر قاتلان او جنګي مجرمین چې لاسونه یې د زرګونو بې ګناه انسانانو په وینو سره دي، له منځه تلل یې د مظلومانو او اغېزمنو وګړو د حق اخیستلو او عدالت د تطبیق په برخه کې ستر او تاریخي ګام بلل کېږي. تر بیا چې ستاسو په خدمت کې حاضرېږو د خدای پامان